ډاکټر محمد رحیم رحیمي او ډاکټر ریدګل ظهیر لیک رالېږلی او پوښتنه کوي وایي که یو پلار یا اکا و زوی یا وراره ته وویل چې کافره دغه ګناه لري او که څنګه حضراتو دا ډېر بد لفظ دی وایي که مسلمان ته العیاذ بالله حدیث مقدس دی فرمایي چې دغه کافر لفظ ورته وایي دا لفظ هلته ځي که هغه سړی رښتیا مصداق و کافر و خو د هغه په غاړه شو او نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله که هغه سړی کافر نه و دا لفظ پر ده باندې راګرځي یعنې دا سړی په خپله په کافر سو په دې لفظ باندې چې دی وزوی ته وراره ته کافر وایي هغه کافر نه بل شافعي عالم دی رحمت الله علیهما دې دواړه پر ظاهر د دغه حدیث مقدس تللی دي دغه سړی په دغه لفظ کافر کوي چې مسلمان ته کافر لفظ ویلي وزوی ته یا وراره ته یا وبل ته یا وبل ته یا وبل ته دا سړی په دغه لفظ یقینا کافر ګرځي العیاذ اما نور جمهور علما هغه وای په کافر کیږي نه اما په ګناګار دی هغه ایمان د دې قائل هغه خیرن سي لکه هغه پاک غمي هغه په خټو کې درسول ویږي نو خیرن سي نو ایمان یې په خیرن کیږي او که مستحل دغه نو نو په کافر نه بل کیږي والسلام